چې هر انسان چې اودس ته بې اودسیا څخه تازه کېږي او دی په دې خپل اودس باندې ښه لحاظ او ښه پام او ښه ساتنه کوي پروردګار جل جلاله په وده ته رزق د دنیا بې له حسابه یعنې رزق به په سهولت سره ورسېږي فایده د اوداسه یوه دغه ده چې د انسان په جسد کې سهولت پیدا او په بل حدیث کې راغلي چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي که چا اودس تازه کاوی دا شپه ورځ یې پر ځان په طهارت سره تېرول په پاکي سره پروردګار جل جلاله یو ملایکه مقرره کړې ده چې هغه د شپې او د ورځې دا دعا کوي د دې بنده دپاره چې الهي ته بخښه وکړي او پلانکي بنده ته شپه یې هم په پاکي سره د ورځې هم په پاکي نو مسلمان لره دا په کار دي چې دی د شپې او د ورځې په طهارت او په اوداسه کې یې پاک پاک ځان وګرځوي. ان الله طیب یحب الطیب، خدای پاک ذات دی، پاکي د انسان څخه خوښوي. په بل حدیث کې راغلي دي بیان دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت کې خلیفه د وخت وکړ نو په کعبې مبارکې پوښ وای ډېر زوړ و داسې زوړ و چې ځای پر ځای باندې هغه وخت داسې د پره استعداد نه و لکه اوس چې کال په کال یې ورنوی کوي یا داسې ورخلونو ته به ورسېدی نو دا مرو دا باران دا باران واقعي نو وایي عمر رضی الله تعالی عنه یو صحابي د صحابه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب دی د دې د پاره ولولاس ته د مصر و علاقې ته دا رپورټ یو سوا عمر بن خطاب وایي چې تاسو مړه یاست دا ستاسو علاقه مړه ده سږ کال د کعبې شریفې بدن لڅ سوی دی پوښ یې پوښ بیخی ورکوي نو کتاب بیان کی وای هغه صحابی چه عسکر د عمر صاحب دی یا استازی د حضرت عمر صاحب دی دا مخ پر مصر باندې را روان نو پر دې لارې باندې را روان دی پر ځای باندې شپه سي پر ځای باندې غرمه سي یو علاقې ته د یهودو راولېږي په دې مزل کې د یهودو یو عالم و یا یو مشر و، دې د لرې څه دا سړی ولید. افغانانو به د هغې څخه چې ولید، پر بدن باندې یې ډېر سخت هیبت ولوېد، په زړه کې یې سخت روب و بېره ولوېدله. دا راهب یا دغه عابد چې و، دا وایي مخ پر کور باندې راغللی، په کور ننوتی، دروازه یې په ځان پسې زنجیر کړله، ویې تړله. دغه استازي د حضرت عمر صاحب چې راغللی په دې کلي راکښېوتی په دې کلي کې یې پوښتنه وکړله خو قاعده دا ده چې میلمه راشي یا وایي ماجد کوم دی یا ملا صاحب کوم دی یا کلي مشر کوم دی خو یو پوښتنه ده ورسره کوي د یو ځای د یو ډوډۍ د یو څه معلومات کوي باره یې ورته وویل چې ستاسو د کلي مشر یا عالم یا حابد هغو راوستی و هغه دروازه چې ودراوی ولدا ده دا دروازه ور وټکول ور ویې ټکول ور ویې ټکول لکه مړه چې دومره یې ور وټکول چې یو را پښه کوي د آخوا څه غږ نه راځي دغه خلک چې دا سړی دا مسافر یې دې کور ته وروستلی و دا هم په تعجب کې سوله دا مسافر هم په تعجب کې سو چې څه پېښه ده اخر یې بیا پس تر ډېرې زمانې بعد کتاوۍ دروازه ورته خلاصه کړه. ابالا یې نو بس روغبړ ورسره وکړي. والخیر زه ورته وم زه مېلمه یم راغلی باره ور راځه نه نه یستی کور انور ته جواب ورکړي ولدی په د دې سړي رنګ تک ژړ و تر بدن یې خولې یا اوبه څڅېدلې په لمس کې و پرېشان و نو چې سره کښېنستله باره دا د حضرت عمر صاحب استازي ورته وویل ول صاحب دونه مو ډېره دا دروازه ټکولې ده چې د لاس مې په خوښ شو زه کیسه ده ورته وویل ول زه یهودي یم او د یهودو عالم یم ول په تورات کې پروردګار جل جلاله موسی علیه السلام ته دا آیات راستولی وو چې هر وخت چې پر تا یو هیبت راغللی، پر تا یو بیره راغلله، پر تا د زړه یو خفکان و یو وام راغللی، پرورجګار دا حکم کړی و په تورات کې چې ته ولاړیږه، اودس تازه کوه، ځان صفا کوه، پرورجګار ویل زه به دې د زړه صفایی راولم، هغه وام، هغه بیره، هغه تس به دې نو دا عالم ورته ګر دی دا د يهودو ول و موږ ته هر امتی د محمد رسول الله په شکل د یو سلطان د وخت ښکاره کیږي دا ورې خدای تعالی په هغه وخت کې و هر مسلمان ته د یو باچا د وخت ستاره ورلګول دا نورو جنو والا چې به دین اسلام والا ولیدي سام بیا پر پریوتی حیبت بیا پر پریوتی تاثیر بې پر پرېوت. دې عالم ورته وویل، ول موږ هر مسلمان چې ووینو، پر موږ باندې یو داسې سام پرېوځي لکه یو سلطان د وخت چې راباندې راروان وي. ول ما ته ولیدلې د لیرې لا، پر ما دې داسې هیبت پرېوتی، ما چې ول زما په زړه کې ګامونه ایږدې، داسې تاثیر راباندې پرېوتی. نو دا په تورات کې فیصله اکتالا و حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته راستولې و چې د دغه سم و هیبت د غم و د پریشانۍ د پورته کېدو و د لرې کېدو د پاره اودس تازه کوه هغه سام به دې لرې کېږي ولموږ د خپل تورات حکم او د خپل پیغمبر سنت مې پر ځای کوله نو بیا زه ولننوتم ګرده کورنۍ مې ول راټوله کړله دغه وخت چې تئ راغله لاس دروازه مو ټکول موږ لوی او کوچني ګرده په اوداسه اخته وو مال بچيه ياره اودسونه تازه کړئ يو هيبت را روان دی ربه نو بيا موږ اودسونه ټيک کړل اودسونه مو تکميل کړل بيا کم د اودسو بعد چې هغه دواوې وي هغه مو وکړلې باره نو دغه مخ پر تا باندې را رئيس کولم دا د دروازه نو په اوداسه کې یعنې اکتالا دغسې حکمت یې دي چې د زړو غمونه، د زړه سام او د وخت بېره د هر چا هیبت د انسان د زړه څخه لیرې کوي، د خدای هیبت وروب د انسان و زړه ته ورسېږي. ولې وجې ته رسول الله مفتاح الصلات چې د نمانځه کلي ده، د نمانځه د قبلېدو شرط دی، د نمانځه د قبلېدو د صحیح کېدو رکن دی، خو چې اودس د سړي صحیح شي نمونځ صحیح دی. که اودس د سړي صحیح نه و لمونځ یې نه صحیح کېږي بې اودسه سړی نه شي بزرګېدلی لکه دا چې د هره وخته څخه هر څو سوه رکاته لمونځونه وکړي مګر و اودس یې نه یې دا نه شي بزرګېدلی کارګر د په اوداسه پورې د دې لمانځه د قبلېدو کرنټ د اوداسه د بدنه سره اړه بیا اودسه لمونځ نسته ده او دا الله جل جلاله په دې مضمون کې ښکاره کړله چه و هر امتی ته د محمد رسول الله پرورجګار د یو سلطان د وخت اسلام و حیبت ولره ورکړی د خالد بن ولید صاحب په قصه کې راغلی دي چې دی په یو فوج کې تللی و یو علاقې ته د جهاد دپاره پروردګار تجربه ورښکاره کوله په تیاره کې دی وای را روان و مخ پر کور باندې د ده آس په یو شلو لاړ نوره شفا نه ده ور معلومه هغه چې ویده وی را پسې ده یا تللې ده چې نمر پر راخاتی یو علاقې ته وای راغللی چې په هغه علاقه کې هیڅ د ده شناخته هیڅوک نه آس پر دی علاقه باندې تللی نو یې بیا د هلک ته واړول ارام یې وکړي ولله پروزګاره ستا حکمت په دې کې سته چې زه دغونه ډېر د خپله لښکره څخه لاس نه کتاب بیان کوي وای بیا چې ښه لمر راپورته سو پر دغه علاقه باندې چې دا د اړولې دي نږدې ودې ته خیمې ودرېدلې تنبوګان جوړ سوله میدانونه جوړ سوله مخلوق سره را شوه سو ده د یوه څه پوښتنه وکول دا څه کیسه ده باره ول دا زموږ یو حالم دی موږ یهود یو زموږ یو حالم دی په کال کې یو فلان او بته تبلیغ ورځي چې موږ علاقې ته راځي نو د هغه دپاره موږ دا تازه یی نسو دا میدان جوړوو نن راروان دی د خیر سره اته فکر وکړي چې دا لته به په داسې ځای هم کښېنم کتاب دا بیان کوي وایي چې څنګه هغه وخت جوړ سو نو به په څه په زرو په سوو مخلوق راټول سوی فرض یې کړم دغه عالم راغللی د د قدوم او د د تشریف وکړ سو بیا پر منبر باندې کښېنستی چې څنګه یې هغه خپله ترتیب د خبرو شروع کړ، اعوذبالله او بسم الله یې وویله، د خدای تعالی حکم و، ژبه یې بنده شوله، هیڅ یې نشو ویلی. بیا یې شروع کړله، بیا یې ژبه بنده شوله، بیا یې شروع کړله، بیا یې ژبه بنده شوله. اخر یې وایي غږ وکړي پر دا جامعه باندې ول انسانانو په تاسو کې یو محمدي انسان ناست دی ورنو ټول یهود وه ول یو محمدي انسان په تاسو کې ناست دی محمدي امت چې کنا دی ورته ول څه وپیدې ول زما زبان بندیږي په هغه جلسه کې چې محمدي امتي ناست دی زه تقریر نه سم کوم دغه نرسان خدای و هر امتي ته ورکوي یو په زرو انسانانو ورګډ سوی دی یو په لکو انسانانو ورګډ سوی دی د دا لکو انسانانو پر سر سربیره د ده تاثیر دا دی د هغه عالم پر ژبه او پر زړه باندې وغورځېدل نو یې بیا غږ وکړي ول که حاضر یې ځان را مخ که رشته محمدي یې دی هم ور ولاړ شو په دې ټوله جامعه کې داسې ورتېر شو ورتېر شو ورته ودرېدی باره ورتول څوک یې ده ورتول محمدي یم لا اله الا الله محمد نو هبه د هغې څخه ورته وویله ول څنګه راغلی وې ده دا خپل بیان و کیسه ګرده ورته وکړه ول نو تلې به دلته څنګه کښېنستلې ول ستاسې د دغه جلسې و د دغه جامې و د دې خبرو دپاره باره یې ورته وویله دې حالیم ول زه دې په دې دونده جلسه کې ګونګی کړلم نو زه دې نه پرېږدم و ستاسو یو څو سواله کوم ده ول ویې ما ورته وارو امیر سړی دی هیڅ نه دی زده دې عالم ورته ویل ول یو پښتنه دا د څه کوم جواب د تاوی کاوی کاوی د یو در سو کی ته جواب نور کې یار دوری وګوري دا دوی دور ټول په دې جواب کې یو څه خطر سته ست اجازه ده غور ټول وو باره ورته کلی د جنت دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد په سوو نه په زرو انسانان مسلمانان شول ګورئ د دا صحابي یو خطا رفتار لا هم پروردګار د دغه د هدایت موجبه ګرځولې وه خطا وتی په مزل کې خطا ولاړې په مزل کې مګر دا د ده خطا پروردګار سبب د دغه لوی هدایت وګرځول دا چې شو د دوی زندگی پر سنتو د محمد رسول الله برابر و دا ژوند یې غوښت دی چې پر ژوند په هغه ژوند کې دغه شي کامیابی د دنیا او د آخرت پراته نو پر زرو انسانان بیل جنگ بیل توری بیل مرګ بیل درد بیل تکلیف مسلمانان سول کلمه یو نو د دغه نسبت څخه و یو هر امتی ته د رسول الله پروردګار جل جلاله دومره سام هیبت ورکړی خو چې دی خپل ځان پر نقشه د امتی د محمد رسول الله وګرځوي او چې دی پر خپل سر باندې را بار کی چې زه وم زیم ته وا زیم لاندې نو عمتل دی ولکما ول زیم تا ول زیم نه به زیم نه به ته کما ولته یې تا ولته یې هم به ته یې هم به زه یم بیا به ګرده که اتفاق په مابین کې و همدردي په مابین کې و مسلمانی په مابین کې و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او طریقه زندگی په مابین کې و هم به ته هم به زه یم او کدا شیان زموږ د مابین څخه وجود خدای نه کرده پورته سو نه به زه یم نه به ته یم په دوه خود به هر یو ګام پر ګام ناکامه پاتې د دنیا او د آخرت خجالت به مخته نو او داس با دغه ډول شی دی چې رکندن مانزه دی نو خدای تعالی دې موږ ته ته توفیق د زده کړې راکړي چې زده یې کو نو ښه دی او ثبوت یې په دغه آیات سره سوی دی چې تعالی و یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق الآیه در پای پورې چې دی خدای وای ای مؤمنانو چې تاسو ایمان راوړی دی چې اراده د نمانځه مو وکړله او یاست بیا اودسه نو تاسو خپل مخان پرې منځي او خپل لاسونه پرې منځي د سنګولو پورې مسی پر سرو باندې وکړي پښې تر بجلکو پورې پرې منځي خدای تعالی وای ځان پاکه ظاهري طهارت ته برابر که باطني به دې پاک خدای په دغه لمانځه سره راوړي نو بیا د مسلمان ظاهر و باطن د چشې په شان وځلېږي بس چې ښه سوله بیا نو صفا فرض د اوداسه څلور شیان دي د مخ پرېولل سوله مخکې تا وای د د ا ویښتانو د شنه کېدو څخه چې ونه سي بیا تر دغه لاندې درځني چې دغه اډوکی دی در دې به لاندې کېږي دا چې غړک نه دی در دغه اډوکی درځني چې دا اډوکی لاندې صدق دی او د فشاره د خوا څخه به د یوې نرمۍ څخه د غوږ بیا تر بلې نرمۍ پورې د غوږ دا ټوله سطحه د مخ به مینځې ده که چا داسې وو چې دغو نونو کې اوبه په لاس کې راواخستلې چې دا د پزې وو د سترګو پر حصه بیا دوی خلاصې سولې اس یې دا لوند لاس نور په دې مخ پرې مښي هغه اودس نه صحیح کېږي د مخ پرېولل دي مسه کېدل نه دي ولې خو جوړ دی دا مخ نو کم ټپونه دي چې سړی وایي دا نو څنګه پرېږدي یا جوړ مخ دی مس او غسل کتاب وایي جمع په یوه اندام کې نه سره راځي حتی په پښو د یو سړي موزي دي دا یوه موزه وختله د پښې څخه خو دی بې مینځي دا بله بم د غی ورسره کاږي دی نه دی چې ته واغه خو نه د ټیټ دی یا وای مسه غسل جمع نه سره دی چې نیمه مخ سړی مسه کې په لوند لاس چې په تیری او نیمه باندې وبه تیری کې یا پر ټول مخ باندې دا فرض دی پر مسلمان باندې ښه کوښښ وکړي هر څوک دا اودس خورا په ډیر وخت تازه کیږي خورا په ډیر تکلیف تازه کیږي خورا په ډېره سختي تازه کېږي. دی نه دی چې سړی اشي ماشي بس ټاکۍ ده پر ځان یې رایله کړي بالا صاحب. دغه ډول نه ده. دا بهر همدا هم د مغسول چې غسل غواړي پرېولل پرې مینځي به چې مسه غواړي هغه به مسه کوي. نو د مخ چې شي دی پرېولل فرض دي مسه کول نه او د دغه ویښتانو د شنه کېدو سره تر دغه زنه لاندې او د یوې نرمۍ څخه د غوږ بیا در بلې نرمۍ پورې د غوږ دا به کوشش کوي چې دغه در ږیره لاندې د غوږ نرمۍ د دا به سړی په اوبو مینځي دا په اوبو به مینځي دا کول به اوبه په تېرېدا شي دی نه چې دلته اوبه شي دلته دا لنده ګوته شي دا مسه و غسل شوله دا نه دی جایز او دوهم وای د لاسو پرېولل دي بیا یا مکمله څلرمه به د دغه دا فرض ده زموږ مذهب دا وایي ټوله سر مسه بیا سنت دا خو بیا احکام دي دا د مذهب سره کار لري د طبیعت سره نه دي دا څلرم د پښو پرېولل دي تر بجلکو پورې که په دغو شیانو کې یو شی د شا څخه پاته سو هغه لمونځ نه صحیح کېږي ولې اودس یې نه دی صحیح ښه پام به باندې کوو دا دا او دا څه فرض دي ضرور دي دا سنت ته او دا سم په دغه شکل بیا سنت لري دا بیا لس شیان دي چې لس سره به مسلمان زده کوي او پام به باندې کوي اول صفایي د د خپل بدن په لوټه سره دوهمه پلا صفایي په اوبو ده دريمه پلا چې پر اوداسه باندې کښېنستی بسم الله الرحمن الرحيم ويل دي بسم الله شريف وایي دی نه چې بس بسم الله بسم الله نسته نه یا کاکی ته کښېنې نارې کې او به په کښېنې که نه جوړي بسم الله ووایه خو مسلمان یې راځي او دا څه ده تا څه غرغړه جوړه کړله بالا نو په دغه پسې اخته دی اخته دی اخته دی تر هغه وخته پورې چې ولاړېږي اوبه دې څه یې کړې یا بسم الله ویل دریم سنت د اوداس او کتاب کې څلورم سنت د لاسو پرولې چې در دغه بندو پوری بل لاسونه یا سړی د مخ دا به پنځم سنت چې د مسواک وهل چې د مسلمان لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ول کزه نه بیریدلای فرجی چې تکلیف پسې زما پر امت باندې ما به امر کړی وای وهر نمانځه ته په اوداسه سره و اوداسه ته په مسواک سره لامده یا دا روایت هم راغلی دی چې ما به امر کړی وای وهر نمانځه ته په مسواک سره لامده چې مسواک وهر دا سنت دی او شپږم سنت چې دی د خولې پرېولل دي اووم سنت چې دی د پزې پرېولل دي چې په پزه سړی اوبه علاحده ولغړوي اکم سنت چې دی دغه د غوږو مسه ده. نم سنت چې دی د ږیرې خلالیدل دي که ګڼه وه تاسې بې سړی ږیره خلالئ او که نرمه وه داسې بیا پروا نه لسم سنت چې دی دا د هر اندام درې درې واره پرېولل دي سړی به پام باندې کوي د هر اندام درې درې واره پرېولل دا سنت دی وو فرض یې په یوه پلا سره هم ادا کیږي چې سړی یوه پلا پریمنځي فرض یې ادا دي مګر وو کمال د دې اندام د پریوللو نو نه راځي څو چې درې واره یې تیر درې واره کې نو باره دا ګرد اندام شي حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه یوه پلا د اندامونه پریمنځله دا اوداسه ول خلکو دا هغه اوداس دی چې نه یې نمونځ نسته دوهمه پلا یې بیا د اندامونو پرېمینځل ول، دا ښه اودس دی. درېیمه پلا یې بیا پر تېرې کړې ول، هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلي، ول دا زما اودس دی او د هغو پېغمبرانو اودس دی چې درما د مخه تېر شوي دي. دا درې واړه ګوا د ټولو پېغمبرانو طریقه یې مسنونه شوله. او په دی شکل سره بیا کوی چی یو اندام د هغه بل اندام څخه نه وی وچ شوی داسی نه یی چی یار مجلس پکی کوی بیا ګپه پکی کوی بیا یی پام سی یو پښی ته بیا یی اوبو ته نیول یی نیول یی داسی نه دی یار دا یو ترتیب لری لنډه یی دا سړی بیا په دی شکل کوی چی مخ دی پری مینځی دستی لاسونه به پسی مینځی چی لاسونه دی مینځ یې مخ به دې نه یې درڅه وچ شوی بیا چې پښو له دې یا سر له دې لاسونه به دې نه یې درڅه وچ شوي دا چې ښه پر ترتیب باندې دا چې ښه په په په په موالاتو په پیوستوب سره به سړی دا خپل اودس تازه کوي او ماتون کې دا اوداسه چې بیا اودس ماتوي اودس د انسان برهموي بیا کتاب یې لس شي یعنې مسلمان لره فرض دي دا پکار دي چې سړی بیا زده کوي نو که څوک وایي دا خو زموږ ولات ته زده کېږي وم نو څنګه یې کوې نو خو زده کوې بیا لمونځ دې زده کاوه اودس به هم زده کوې اول شی خو هغه شی دی چې اودس ماتوي لکه وینه و نور دوهم قی دی په ډکه خوله سره که چا قی ووهي اودس یې مات دی او دغسې که خوله نه پټه کېدله لږ یې زړه راویښېدی یا لږ ښکی و بیا اودس کې کاوه نه ماتوي او دریم خوب دی چې په تکیا سره یې سړی وکړي ګوري که څوک و دیوال ته تکیا وکړي که څوک و بالښت ته تکیا وکړي که سړی بدوسو که ستونی ستخ وو که پر اړخ باندې وو که په تکیا سره وو بس په دغه خوب یې اودس ماتوي لنډی بیا دې لمونځ نه کوي دی دې نه کوي چې بیده یې خرار یې خلک واوري هغه وایي بیده وي دی وایي نه وم بیده د هغه د دروازې کلک یې لا واورېدی کم یو راغلی نور یې درک نه دی معلوم څوک کاکا بیده وي خو موږ یې خراب والله که بیده سوی یم څنګه خلک یې په ټینګ سلام قرار ولاړ سم وم دا څه پېغور دی خو بیده وي نو نه دی پېغور یا پر دا باندې نمونځ نه دی روا که په تکیه سره څوک ویده سود اودس یې مات که ستوني سره پروت و اودس یې مات که پر اړخ باندې و اودس یې مات یو کتاب راوړي دی وای پر رکوع کې که سړی ویده سو خره آري دي چې دی پر رکوع دی اودس یې نه دی مات په سجده کې سړی ویده سو اودس یې نه دی مات په ناسته کې د عطایات کې سړی ویده سو اودس یې نه دی مات ولې دا مسک د بدن یې سته بدن یې تکیه دی هلته هغه استرخا د بدن یعنی سستیا د بدن نه ده راغلې او چې سړي وجواله ته ملا صاحب نصیحت کوي مثال د خپلې وجواله چې څنګه وهلی دی بې درد دی بې درد دی پر دې خپلو لاسو یې سر یې ښه دی یو وخت دا دی د جمعې اذان اوس دا د خطبه شروع سوله دی هم راپورته دی هېڅ شی نه دي اورېدلي دی قرار ناست دی اقامت اوس خپل مزې وکړي ولاړ خپل څه دې واورېد نن خو ما ولا څه شي اورېد زما اول دا څه شاد نو زما سترګې سره چیرې سوي دي هغه د وخت چې د سعودي دا او داس ماتې نماز نه دی روان په خوب ماتیږي څلورم ماتون کې دا او داسه خندا ده چې سړی په مانځ کې ولاړ یي په خندا یې وکړله په زوره خندا چې دا موږ ته یې کاکه بولي یا په زوره بولي ګورې په مانځ کې چې ولاړ یې په زوره وخاندي بس اودس یې مات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ویلی دی وای که چا په لمانځه کې وخندله په خندا یې قهقهه سره دی دې راوګرځېږي هغه لمونځ مه پسې کوه لمونځ مه پسې کوه اودس تازه که اودس دې مات دی او دغه شي د د باندې د لمانځه اودس نه مات پنځم لیونتوب دی شپږم بېهوشي ده اووم که داسې وو چې یا منګوړ یا جوړ سړی وچ بېښی راوینه راوتل دغه بس او دس ماته یی اتم نشه ده چې سړی نشه یی نم ناړي سرې کېدل چې نه دا ګاګه د سړي ناړي سرې که غلبه د وینو پر ناړو باندې راغل ناړي سرې شوې او داس ماتي او کده و چې ناړي ژړې وي سرې لانه وي او داس نه دی مات کتاب وایي او که داسې وو چې ده په اندار کې وکتل هغه منفذ د وینو یې ولیدی که لږې که ډېرې بیا ماته په چا او چا د غاښو در پیوستو وینې راتویېږي داسې په اندار کې وګوري ور معلومېږي چې دا دې وینې را روانې دي هغه دې په سترګو ولیدلې هغه دې وینې دي او داسې ماتې به او که داسې وو چې دا خوله دې تو کړه ناړې دې تو کړلې خوله به یې سره راټول که دا کې نه در معلومېږي چې تا وایي که ناړې په ژړې وې او داسې نه دی ماته او کناړي په سرې سولې او دښتې بیا ماتې نو اتم نشه سوله نم ناري سرې کېدل په وینو سره لسم شک دی په اوداسه کې حال دا چې دی اوداس وار د واره نه لري اوس ناست دی یې دی چې زما اوس اوداس توا وکړم یو خدای چې سړی اوداس تازه کړی د ماپښینه څخه بارونو د مازیګر خورا نږدې شوه لپاره ویل حسنا او دا سسته ده که دې تازه کړی وو په شک سره نه دی او که دې ګسره نه درلودې اوس پکې شک چې دا اوس اودس لرم چې نه یاره لرم بیا زما په خیال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 سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الخمس صلوات كمثل نهر جاري على باب أحدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه من الدرن شيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوي چې قال مثل الخمس صلوات مثل خمس صلوات مثال د دې پنځون منځو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته پیشي وای د دې پنځون منځو مثال دی دی کمثل نهر جاری علی باب احدکم لکه یو واله چې بهیږي پر درګاه د یو چا لو واله د د یو چا د کور و مخ ته بهیږي لو ډنډه د د یو چا د کور و مخ ته جوړه ده لوی حوض دی د یو چا د کور و مخ ته جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ول په دغه واله کې چې پنځه واره په شواروس کې سړی لمبیږي ایا د دغه مسلمان یا د دغه انسان پر بدن به یو خیره پاتې شي چې پنځه واره په شواروز کې په دې واله کې سړی لمبېږي او ځان ښه صفا کوي، ښې سوتره کوي، ښې پاکوي، ښې موږي. صحابه کرامو ورته وویل، والله یا رسول الله! خو نه پاکېږي د دې انسان پر بدن باندې خیره و خاکه. رسول الله وویل، داسې مثال دی د پنځو لمنځو چې په شواروز کې یې مسلمان کوي، د دايوه نمانځه څخه چه ونه سې د زابل نمانځه چه دې هر څه ګناه کړې وه پرورودګار يې په دغه نمانځه در سره جيي د دغه نمانځه بعد در جه بل نمانځه چه دې کومه ګناه يې کړې وه هغه در سره جيي څو چه په شواروز کې د انسان پر بدن باندې يوه ګناه هم نه سي پاتې خو دا ټوله صغیره ګناه چې دي په نمانځه سره نړیږي ولې اکتالا وایي ان الحسنات یذهبن السیئات وایي نیکۍ چې نمونځ دی بدی در څخه لیرې کوي ان الحسنات نیکی یذهبن السیئات در څخه پاکوي بدی چې دا ټوله صغائر ګناهونه د مسلمانو څخه چې کړی کېږي دا په دغه لمانځه رژېږي کبایر ګناهونه چې دي هغه به پښیماني سړی په دې زړه کې وخدای ته کوي توبه به کوي چې الهي پروردګاره زه پښیمانه یم الهي توبهګاره یم تر دغه ګناه راتېر نو کبیره ګناه لکه غلا او زنا او غیبت او د ناحقې شاهدي او سود دا شیان چې دي قتل دا په توبه سره او پاته سو غیر د دې څخه چې کشني ګناهونه دي هغه په نمانځه سره مثال رسول الله د د ونې په شان او د پنځو وارو د لمبېدلو د صفا کېدلو په شان په دې حدیث شریف سره پیش کړی دی او په بل حدیث کې راغلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې په ورځ د قیامت انسان راپورته سو وار د واره د دوو شیانو پوښتنه د شتي جنې کېږي د شتي په حقوق کې د پروردګار چې د خدای حقوق پر ذمه د بنده پراته دي په فرایضو کې د پروردګار چې د بنده پر ذمه باندې خدای دا فرض مقرره کړی دی د دغه فرائض په بابت کې اول د نمانځه پښتنه اول د نمانځه لکه هغه په کتاب لا صاحب وای وای روز محشر کې جان ګداز بوت اولین پر شي نماز بوت په ورځ د قیامت چې د انسان زړه او د انسان تن او بدن ویلیږي په دغه ورځ کې به پرورجګار انسان را پېش کړي، نومړی د نمانځه پوښتنه جنې کوي، وايي، ته راوه څنګه نمونځ دې کړی؟ دا او په حقوق کې د بندګانو پروردګار جل جلاله اول اول د قتل خدا مو دې وساتي چې هر مسلمان کړی نومړی نومړی د خدای په حضور کې د قتل د خون پوښتنه کوي وای ولې نو په حقوق کې د بندګانو د خون پښتنه اول ده په حقوق کې د پرورجګار د نمانځه پښتنه اول ده نو خدای تعالی مو دې وساتي ګوري د نمانځه بې باکي کول د نمانځه سره بې غوري کول د نمانځه سره سر نه ګرځول کېدل و پاتېدل یې پر سړي حاله سویه خو دا وایي شله د ویل د دهغه نمونځګزار دپاره شله د اور د دهغه نمونځګزار دپاره چې دی په خپل لمانځه ناګاه دی ناخبره دی ساري لمانځه خدای مو دې وساتي موږ بې خیر غواړو هغه به خدای نه کرده زموږ د غاړې توک شي پر بله به مو کشي دا نمونځ بدن لري خدای تعالی په ورځ د قیامت بدن ورکوي بیا د دغه بدن سره سوال و جواب کړه کیږي د دې وزن معلومیږي د دغه په اندازه سزا و جزا و انسان ته راځي نو دا دای نه دی چې سړی وای اسی چې ما وکی بالا به د ملائکو د پر شخول یو بیا دوی دا سوال لري بس خاص لري حدیثو کې بیان راغلی دی وای چې دانمون سړی بیا کار وکي یو اندام یې ماتې کوږي دا سلام چې تا جنې وګرځاوي کتاب داسې وایي وایي دا لمونځ و خدای ته خواست وکړي ملایک یې پورته کوي چې پورته کې د پروردګار جل جلاله بلاکۍ په حضور کې نږدې کې حق تعالی وایي مې راوړي په دې لمانځه کې نقصان پروت دی دا ګډ دی دا نو ملایک وایي څه په وکړو وایي برته هغه خپل خاون پر دې مخ باندې په وولي په خدا مو دې وساتي وایي دا نمونځ چې د پروردګار بلا کیف د حضور سره ملایکې برته راواخلي نو خو بېکاره شی سو دا نمونځ وایي د ملایکو په لاس کې د خدای په حضور کې دا خواست وکړي وایي ای بنده د خدای د دره دغه ناامیده شې لکه جز چې دې ناامیده کړل نو خدای تعالی مو دې وساتي دا نمونځ به د خپل خاوند ته شراوي کوي دا نمونځ پر دې خپل خاوند باندې په ورځ د قیامت عارض جوړیږي د پرورجګار جل جلاله د خوا څخه دغه امر و دې ملائکو ته کېږي وایي دا خاوند یې پر دې خپل مخ باندې په وولو ده نو سړی په ښه آداب و په ښه شرایط و په ښه فرایض و په ښه سننو سره باید چې ادا کړي دا د هغه پروردګار جل جلاله مجلس دی چې خالق د ټولو کائناتو دی پر مانځ چې سړی ودرېدی مجلسی د پروردګار جوړ شو کتابو کې دا بیان دی، وایي که چا نمونځ وکړي او دا قسم یې واخیستی چې زما دې په خدای قسم وي چې ما د خدای سره خبرې وکړې دي، کتاب وایي دغه سړی حنیث نه دی، واقع یې د خدای سره خبرې کړې دي. نو دا برای راست مجلس دی د خدای سره په قسم کې نه انیسه کېږي که دې قسم پر واخلي یو چا درته ویل ته څه کوې ته څه وایې قسم ورته واخوا زما دې په خدای قسم چې ما د خدای سره خبرې وکړې ټوله کتابونه د فقه ویهني څه نه یو کړي دي د خدای سره دا داسې یو مجلس دی داسې یو راز دی لنډی او دا غرنګ په حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ناست وو په مسجد کې یو صحابي راغلی په ماجت راننوتی نمونځ یې داسې چټک وکړي نو د دوی دا قاعده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کوم مجلس او وخت کې حاضر وو دوی د رسول الله څخه اجازه غوښتله بیا نو تلله نو اصحابي راغلي و رسول الله چې سلام ور واچاوی ول السلام علیک یا رسول الله ده ورته وعلیکم السلام کوم پسولې په انک لم تسولې ول واسن منځ وکړ منځ نه وکړي ورغه صحابي ولې دې چې منځ یې وکړي ورنه راغللی ولوسته نمونځ وکړه نمونځ دې نه وکړ هغه صحابي ورغلی چې دا د رسول الله امر دی چې را باندې وکړل سو نو خو هغه د مور او د انا سره زده کړی نمونځ دې برتې هغسې وکړي لکه د مخکې بیا سلام په وګرځاوی بیا راغلی رسول الله ته ودرېدی رسول الله ول قم پس ولې په انک لم ول ورسه نمونځ وکړه نمونځ دې نه وکړ بیا دا صحابي راغلی ودرېدی پر نمونځ ګوري دغه یو نمونځ دی بیا یې دا لمونځ وکړي هغسې یې وکړي لکه ازده چې و بیا یې سلام په وګرځاوی راغلی و رسول الله صلی وسلم ته ودرېدی رسول الله ورته وایي قوم پسولې په انک لم تسولې وایي ورته لمونځ وکړه لمونځ دې نه دی کړی د دې پلا دا صحابي ورته یا رسول الله څنګه یې وکړم خو تېره وښه ورشه چې طلب دې د ښوونې وکړي راسه چې وسې نه کتاب دا وایي که دا صحابي پوښتنه نه وای د رسول الله څخه کړې دغه یو لمونځ به په دې وخت کې تقریبا سل واره په راګرځولی چې ته ولې پوښتنه نه کوې ته ولې غور نه کوې ته ولې معلومات نه کوې چې ومې کوي ته واوې که په دې کې خامخا یو نقصان شته نو بیا هغه صحابي طلب وکړي د طلب پر سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېنستی باره نو بیان ورته شروع کړي و چې وار د واره تحریمه تړې دغه شی تړه کتاب راوړي دي وای دوی به ولاړ سو ونمانځه ته پروردګار به هغه صدمه دفع کړله اوس به هم تاسې اورېدلي د علماو صاحبانو څه وایي که نمر ترنجې ونیوئ یعنې نمر تاریک سو خلک به څه چم کوي لمونځ به کوي کتاب یعنې د لمونځ دوغنده کرنج دی ته دلته په مځکه کې پر مانځه ودرېږه هلته د دغه مانځه په انوارو پروردګار د اسمان پر کنګره چې لمر پر څلورم اسمان دی د اسمان پر کنګره باندې د څلرم اسمان پر مخ باندې د د نمر پر تاریکی باندې رونا راولي دا دا هغه په جارو کیږي دغه زور خدا په ماند کیږي پر دا هم ځکه نیت وتړه کوایه د څلرم اسمان پر مخ باندې د نمر مخ دی هلته چې دا تاریکی پر وزګارې په لري کوي په څه چم به سره ورورسېږي په کومه تیاره او په کومه اله به ځان ورورسېږي نه رسېږي. سپوږمۍ د ترنج یې ونیوله. تاسې به هم د علماوو صاحبانو څخه اورېدلي وای، په څه چم دا به څه چم به کوي خلک؟ نمونځ به کوي. دلته نیت نمانځه وتړه، پروردګار د اول اسمان پر کنګره باندې سپوږمۍ ده، هغه تاریکي هلته په رڼا د نمانځه به چا ویلي دي کوي. چې وږي به سوله، نمونځ بیا وکړي. لار به جنی ورک سول نمنځ بیا وکړي اذان به شروع کړي نمنځ بیا وکړي یو حائله یو چیزی دوری یو تیز باد یو غټه تاریکی براغلله نمنځ به شروع کړي پروردګار به د شتي بس هغه شي یعنی په دې منځ کې دوغند قوت او دوغند طاقت پروت دی چې دا پی د هرې بلا او د هر رنګ دا پی د هرې بلا او د هر رنګ دی او ګوري انسان چې مړ شو د پاک خدای جل جلاله د حضور و تحفت یعنی و قبر ته ورلویږي خو نو روان دی د آخرت خواته ګوري آخرنۍ عهد د انسانانو د ده سره څه دي آخرنۍ رخصت ته د انسانانو د انس د دغه انسان سره څه دي لمونځ کول یعنې نو بله لو ذریعه او بله لو تحفه، بل لوی پېشکش، بل لوی خواست و درخواست، د خدای په حضور کې د ده د غوښتلو لپاره بل څه نشته لمونځ دی، دا دی موږ تاسې وینو چې مخ یې کښېږدي، پر لمانځه خلک ورته ودرېږي چې الهې پرودګاره! حاجي زویو بله تحفه ستا د حضور وړ نه بولو او بل خواست درخواست د دغه انسان د معافۍ په بابت کې لایق نه بولو بلکې دغه منځګر ته ورته نمنځدو اند لوی شهید کما سوا د نمانځه څخه یو بل کار افضل ترین د نیکی